خبر یو قسم حذف ذکر کو حذف جوازی اوس دویم قسم حذف د خبر ذکر کی حذف وجوبی حذف وجوبی د خبر راځي حذف وجوبی د خبر دا راځي په مواضع اربعو کې ابواب اربعو کې اولنې موضوع کوم مبتدا چې واقع وي پس د لولانا او خبر د هغه د افعال عامو نوي دا هغه خبر حذف کېدل واجب دي دا د اکثرینو هاتو قول له چې کله مبتدا واقع وي پس د لولانا او خبر د لولا د افعال عامه او نوي نو حذف واجب دی کچه ته د افعال خاصه او نوي نو بیا به خالی نوي یا به قرینه وی او یا به قرینه نوي که قرینه پی نوی نو واجب ذکر او که قرینه پی وی نو جاز الحذف جاز الحذف لولا علی لهلك عمر نا غلط روایت ته لولا معاذ لهلك عمر دا صحیح روایت ته لولا علی لهلك عمر دا د شیو جوړ کړي شی روایت ته د پاره د ثابتولو د تفضیل علی رضی الله تعالی عنہ په عمر باندې چې علی رضی الله تعالی عنہ د عمر نه افضل دی هغه چې بچي وزیګل او د معاذ خبر رښتیا وا نو عمر رضی الله عنه لولا معاذ لهلك عمر کدی فیصله کې معاذ نه وي عمر به تباو نو یو خاصه مسله وا سورته رات کې تفسیر قرطبی دا واقع ذکر کړی دا فراوی لولا خود رافع دی لولا خود څه دی رافع دی د دې چې کمنو خبر تاجت نشته خو د جمهور دا خبره وا دا چې کوم وشوه دا فعال خاصونه بیا ذکر کیږي حالت خبر څه کړی دی ذکر کړی دی کنه ذکر افعال شنه دی خاصونه ناظم صاحب دا وایي چې حذف د خبر د لولا په غالب موادو کې واجب دی یعنی اکثری ځایونو کې څه دی واجب دی وجوب دایمی نه وایي وجوب اکثری وایي حالانکه د بزنو کتابونو کې خوخ کړه دا تیر مذهب چې مونږ وې کوم په دې بسوي نو د دا تفصیلوم نه کړي چې دا فعال عامو دا فعال خاصونه خو په اکثری موادو کې چې کمونو حذف څه دي واجب بس اکثری مواد څه دي چې کم ځای کې د کون مطلقي کون څه دي مطلق یعنی خبره د افعال عامه نه وي خبره د چا نه وي افعال عامه نه وي هغه خاص مواضع قلیل پرې خودل چې هغه د افعال چا نه خاص سونه دلته قرینوم شته او صد مسد قرینه دار چې لولا المطر یا لولا معاذ نو تش دا یو اسم مرفوع باندې کلام ته مدلې نشي نو خامخا چې کوم نه دي سره بل څه شي شته دي او لولا بهم دلیل دی ځکه لولا راضی قرینه لولا چې کمونو راضی د پاره د امتناع د شی ثانی د وجود وجود د شی اولنا متلګت هدا شی وجود شی دا لولا به قرینه ده او صد مسد څه شی دی جواب د لولا لولا جواب دا چې کمونه دو خبر په ځای قائم مقام شوه دی نو قرینوم شته او صد مسدومو شته نو حذف شو وجيب شو کنه یار لولا المطر لهلك الزر کباران نه وی نو فصل به تبا وی خو باران شته نو فصل تبا دا یو باب شو د ابواب 40 لا امرک اوس دا مبتدا ده دا صریح څه بس کې قسم کې نو لا امرک دا مقسم به ده نو قسم کم دی نو قسم حذف ته کنه لا امرک قسمی لا امرک قسمی ستا په عمر مې دی قسمی انهم لفی دا جوابي قسم شو نو دا مبتدا چې صریح قسم نه دا د قرینه د په حذف خبر باندې حذف جوانه خبر باندې او جواب قسم دا چې کم دنو صد مسد دی دا چې دی صد مسد دی که مبتدا صریح نه وي په قسم کې نو بیا حذف د خبر واجب نه دی عهد الله عهد الله لا افعلن كذا اوس عهد الله کې دې شي دا قسم یو کې دې شي دا قسم نه دې کې واجب نه دی اگر چې جایز دا درې بابونه څه شو دوه ځایونه لړل سو دوه درې خبر د هغه مبتدا خبر د هغه مبتدا چې پاغه باندې عطف شوی په وو به معنی ما سره په وو به معنی دا هغه مبتدا حذف چې کوم نه داسې شي واجب د هر هغه مبتدا نه حذف څه دی واجب دی چې دا غي باندې عطف شوی په وو به معنی ما هغه وو چې صریح په معنی چا کې ما کې نو دقه ځای کې با دغه مبتدا خبر توی حذف واجب الحذف لك كل رجل وضيعته كل رجل وضيعته كل رجل خو مبتدا شو کنه هر سړی او داغه کسبو نو دا وو دی خو به معنی ما دی نو کل رجلن هر سړی سره د پیشې د هغه نو څه شي دی نیمګړی کلام دی کنه دی نو کل رجلن مقرون مع ذاته صحیح ده کنه اوس دلته په مقارنت باندې قرینه دا وو به معنی ما دي دا وو به معنی ما دي او صد مسد چې کم دنو دا معطوف ته دا چې کم معطوف ته دا چې څه شي دي صد مسد دي کچر تداو صریح نوی په معنی د چا کی ما کی نو بیا حذف واجب نه دی لکه زید و عمرو قائمانی زید و عمرو قائمان زید او عمر دواړه ولاړ دي دلته حذف ځکه دا وو صریح نه دی بچا کی ما په دې پونه شوې سو بابونه شو درې وبعد لولا غالبا حسب الخبر حتم وفي نس يمين تستقر فرض لولانا غالبا حذف د خبر حتم ختم نه لګوري چې تاسو وايي چې نن ختم نه خیر د زیارت راځه وفي نس يمين تستقر او په صریح یمین کې دا چې کم دنو غاڼه واجبو دا حذف وجوبي د خبر راغله د مستقر دی وبعد واوین عینت مفهوم ما کمثل کل صانع وما صنع وبعد واوین عینت مفهوم ما او پس داغي واونه شغی متعین کړی وی دی واو مفهوم د مع لره یعنی معنی د مصاحبت لره معنی چا لره دا غي په سیم حذف د خبر واجب دی لکه مثال کمثل کل صانع و ما صنع لکه مثل د دې ترکیب هر یو صانع و ما صنع کنه وما څه شي صنع یعنی کل صانع مقرون مع صنعته مقرون مع صنعته دې ځکه حذف واجب دی سلورم ځای او بیا وام ځای ان شاء الله